او شان ذکر کوي د حق پرستو وتینی گواه دی اغا مقام انزرو چې هغه مقام د وحی د ابراهیم علی السلام ذکر د مکان امرات ته نمکین تین خو هغه مکان دی چینزرانو پکې او باغی کې ابراهيم عليه السلام ته وحي شوی و نو برات تناغه ده والزيتون او مقام د وحي د عيسى عليه السلام چې خونانو وتور سینین او مقام د وحی د موسی علی السلام چې کوی تور دی وهذا البلد الامین نو څوک دی چې دروغجن کوي تعالی را پس د دینه په حق د قیامت کې ته ته د قیامت خبره کوي او هغه تا دروغجن کوي دا څوک دی فما یو کذبو بعد بالدین څوک دی چې دروغجن کوي تعالی را پس د دې حقیقت نه په حق د قیامت کې الیس الله باحکم الحاکمین قیامت نه منل خدای الله رب العزت فیصله نه منل دي ولې نه دی الله بهتر فیصله کوون کې د فیصله کوون کو نه دا خو دنیا او د آخرت دواړو نه انکار شو چې څوک د جزا او د سزا ورځ نه مانی